او شریر نوع ذکر کوي چې هغه له موضوع او مکذوب وي نو وی تعریفه الموضوع لغه اسم مفعول من وضع وله في اللغه عده معان منها دا موضوع په لغت کې د اسم مفعول صيغه ده د وضعنا لغت کې د دې مختلفې معنی راځي چې پاغي کې بعضې دادي د یو شي سره بل شی پیوس کول یقال وضع فلان على فلان كذا اي الصقه به فلانی د فلانی سره دا شی یو ځای کو یعنی دا غ سره پیوس کو ونقل الحافظ ابن حجر هذا المعنى عن ابن دحية ابن حجر رحمت الله عليه دا معنا لغوي د الساق د ابن دحية نه نقل کړي او ویلی دی بانه الیق بهذه الحیثیه دا لایق د پدې حیثیت باندې ځکه موضوع حدیث هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام نی دا غي خبرې نی خو د دروغجن سړی د ځانه دا غي سره خبره پی وسکړي دا غي الساق کړي ومنها ايضا المختلق المفترى د دې په لغوي معنو کې درېمه معنا ده یو شی د ځان نه جوړ شوی په دروغو چاله منسوب کړی شوی یقال وضع الشيء وضعا اختلقه وافتراه دا شی د ځان جوړ کو دروغ وي ومنه رجل وضاع اي كذاب مفتر رجل وضاع چاله وي غټ دروغجن او چې کوم افترا کوي ولکل هذه المعاني اللغويه تعلق ومناسبه بالحديث الموضوع في الاصطلاح د دې ټولو لغوي معنو تعلق او مناسبت د اصطلاحي معنا سره شته فهو ساقط ځکه دا موضوع حدیث چې کم د دروغ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوړ شوی که عمدن په چا جوړ کړی که خطا نه جوړ کړی نو دا ساقط دی غیر معتبر دی ومعدود فی ادنا مراتب الحدیث الضعیف او دا د حدیث ضعیف په غلان د مرتبه کې شمار دی لكونه مختلق ومفترا ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وملصق به ځکه دا د ځانه جوړ شوی د دې افترا شوی دروغ ویل شوی دی په نبی صلی الله علیه وسلم او اسید اغی سره پیوس کړه شوی دی واصطلاحا په اصطلاح کې موضوع حدیث سلوي وي المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم دا د ځانه جوړ کړی شوی دروغ حدیث لوي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چا دروغ تړلی کدا دروغ عمدن ویلی که خطا ان ویلی خطا انم داخل له په تعریف د حدیث موضوع کې دا د اهل علم د راجح قول مطابق ځکه کم مؤلفین چې په موضوعاتو کې دي چې په دې فن کې موضوعاتو کې تالیفات کړي تصنیفات کړي نو هغه د دې اعتماد کړه که خطا انم چا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروغ ویلی نو په خپل کتابونو الموضوعات کې دا غي حدیث وروړي دي او دویم دا چې دا دروغ شامل دی عمد او خطا دواړو لچې یو سړی دروغ وایي که قصدن وي او کنه خطا وی دواړو له دروغ ویل کېدی شي او اکثر علماو دغه خطام په تعریف د حدیث موضوع کې داخل کړي نو دا د حدیث موضوعي غ اصطلاحي تعریف شو امام عراقي رحمت الله علیه په خپل الفیه کې وایي وي شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع قال السخاوي وجيء في تعريفه بهذه الألفاظ الثلاثة المتقاربة للتأكيد في التنفير منه وي په دې تعریف د حدیث موضوع کې دا درې متقارب او نږدې الفاظ راړل اختلاق بل مصنوع او درې مکذوبه دا د تاکید د پاره چې د خلکو د دین نورم نفرت پیدا شي ورنه که یو لفظ مروړوي نو هغه کافی وو چې موضوع حدیث دا هغه لوي چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دروغ جوړ کړي شوی نو دا خبره خود دې تقاضا کوي چې دا د په حدیث کې اډوشمار نشي چې دروغ شول نو حدیث نو ملولې ورکه وي وبمجرد الحكم عليه بالوضع ترتفع عنه الخصائص التي تعطى لسائر الاحاديث النبويه صرف د وضع او د دروغ دا حکم چې په دې ولګول شو وهو ما يحدث به دی له حدیث د دی وجه نه وای چې د دی او د حدیث په منځ کې قدر مشترک څه شی دی ما يحدث به عام حدیث بیانېږي او دا مکذوب بیانېږي نو د دې لغوي معنا په اعتبار سره د لم حدیث ویل کېدی شي او بالنظر لما في زعم واضعه یا حدیث ورله په دې نظر باندې وای چې د دروغ جوړونکي د ځان نه حدیث جوړ کړي نو داغه زعم او ګمان خدا دی چې حدیث دی کنه نو داغه د خیال او ګمان مطابق ورله حدیث وای ورنه په واقع او نفس الامر کې حدیث نه نه او دریم وجه او لاجل معرفه الطرق التي يتوسل بها لمعرفته لينفع عن المقبول ونحوه یا د دې وجنه چې د حدیث د پیجندو کم طرق دي نو په هغه طرق باندې بدیلم ته ورسې کنه چې حدیث او پیجنې مکذوب او پیجنې چې حدیث کم دی دروغ کم دی د دې لپاره چې دا د مقبول نه نفي شي چې دا د مردود قسم دی مقبول نه دی نو ځکه ورله حدیث وایي دا درې مو وجه شو حدیث ورله په دې اعتبار وای چې د حدیث د معرفت په طرق باندې دام پیجن دی شي ما يعرف به وضع الحديث د دې نه مخکې دا موضوع چې ابتدا د وضع الحديث کله شوې ده بدء الوضع تعریف تعبیر ته اهل علم کوي په دې کې د اهل علم درې آرا دي یو رائے دا ده چې په عهد نبوي کې د دې ابتدا شوې و خو اهل علم وایي چې دا قول مردود دی د روافض او د شیعاګانو نه د نبی اسلام په زمانه کې د وضع الحديث بدايه او ابتدا نه ده شوې دویم قول دا دی چې فی منتصف القرن الاول د قرن اول په دې نیمه کې د دې ابتدا شوه بعض بیا وی په سن 40 هجری کې د دې ابتدا د وضع الحديث شوه او بعض وی چې فتنه د مقتل عثمان رضی الله عنه ابتدا کې چې ذکر شوی په کم سن کې وفات شوه 35 هجری کې عثمان رضی الله عنه وفات شوه نو دغه وخت کې ابتدا وشوه ځکه بیا خلکو دروغ شروع کړ د ابن سیرین رحمت الله علیه قول ذکر شو چې د اسناد تپوس به نه کولو هر کله چې فتنه واقع شوه د اهل علم د راجح قول مطابق د فتنې نه فتنه مقتل عثمان رضی الله تعالی عنه نو بیا به علما او تپوس کول چې د حدیث اسناد دی وایا نو چې کوم اهل سنت دا غي حدیث به مقبول او چې اهل بدعت او پاغي به شکرات لو چې دروغ به ویلي نو دا غي اسناد به حدیث به مردود دا دویم قول شو چې فی منتصف القرن الاول په دې کې بیا دا مختلف اقوال دي یا سن 40 یا سن 45 او دریم قول دا دی چې په اواخرو د په دغه کې په دغه کې یو قول دا دی چې اواخر منتصف القرن الاول د قرن اول په اواخرو کې او دریم قول چې دا راجح قول په دې مسله کې چې د وضع الحديث ابتدا کله شوی نو وی ثلث اخیر د قرن اول کې د قرن اول چې کوم ثلث اخیر دی د 75 هجری نه دی طرف لرا واخلي یا د 70 نه په دغه کې ابتدا د وضع الحديث شوی دا او اهل علم بیا د دې امثله ذکر کړي ما يعرف به وضع الحديث دغه طریقی بعضی د حالت د راوی سره متعلق دي ای بالنظر فی رجال الاسناد د حدیث د اسناد پر رجالو کې چې وګوري نو دا غي نه تعالی معلومیږي کذابین متهمین راغلی وي نو حدیث به دروغ وي ومنها ما يتعلق بحال المروي ای بالنظر فی المتن او بعضی هغه امور او طرق دي چې مروي او روایت لوګوري متن لوګوري نو طالب معلومیږي چې دا حدیث موضوعي دی فالذي يتعلق بحال الراوي وهو نادر وای د کم تعلق چې د راوی د حالت سره نو دا خو نادر دی منه ما یلی بعضی داغی نه دادی اقرار الواضع بذلك چې دا واضع په خپل دا اقرار وکي چې ما دا حدیث یا دا احادیث د ځانه جوړ کړی دي وممن اقروا على انفسهم د دین هغه څوک دي چې په ځان باندې اقرار کړو چې موږ دا دروغ ویلي دي عمر ابن صبح السمرقندي دا یو راوی دی حيث اقر بقوله انا وضعت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم ما د نبی له صلوات و سلام خطبه د ځانه جوړ کړي او خلکو له ویلي چې دا د غي خطبه ده وابو عصمه نوح ابن ابي مريم الذي وضع فضائل الصور ابو عصمه نوح ابن ابي مريم چې دم په ځان باندې اقرار کړو چې د صورتونو په فضایلو کې ما د ځانه احادیث جوړ کړی دي او دویم ما ينزل منزله الاقرار یو خدا چې په ځان اقرار کو دویم دا چې اقرار نه وی کړي خدا سي خبره وکي چې اپ منزلي د اقرار وی لما في رواياته من الشواهد الداله على عدم صدقه چې د دې په احادیث او روایتو کې داسې شواهد ته لملاو شي چې هغه په دې دلالت کوي چې دا رښتینه نه ده دروغجن ده مثال به څنګه ای کان یحدث المحدث عن شیخ یو محدث دی یو شیخ او استاد نه روایت نقل کی ثم يذكر بأن مولده في تاريخ يعلم تأخره عن وفاة ذلك الشيخ او بیا دا خبره ذکر کړي د نه هیری چې ما خو د فلانی استاد نه حدیث بیان کړي بیا وای زما پیدایش په فلانی تاریخ کې چې دا غي نه دا معلومیږي چې د دغه شیخ د وفات نرستو پیدا شوه نو حدیث ته څنګه بیان کړي د هغه د وفات نه رستو ستا پیدایش شوی دی او وابل رستا دا غنه حدیث بیان کو چې مالې حدیث بیان کړي نو دا څه شی دی ما ينزل منزله الاقرار دام د دې یو قسم په ځان باندې اقرار د چې زه دروغجن یم وكما قالوا في غياث ابن ابراهيم الذي دخل على الخليفه المهدي ولکه څنګه اهل علم د غياث ابن ابراهيم بارک ویلي دا دروغجن په مهدي خلیفه باندې وردن نشو داغه مجلس لا فروا له نو غلي حدیث ذکر کو لا سبق الا في نصل او حافر او خف او جناح فزاد في الحديث لفظه الجناح په حدیث کې دا لفظ د جناح سیوا کو لاجل ان المهدي كان مشتغلا بالطيور عندما دخل اليه ځکه چې د خلیفہ مهدی له وردن نشو نو هغه د مارغانو سره لوبې کولې نو د هغه د خوشحالولو دپاره یې په حدیث کې دا لفظ سواک ورنه صحیح حدیث دی په هغې کې دا راغلي لا سبقه یا لا سبقه دی با باندې یا سکون دی یا فتحه ده سبق ویل کېدی شي ما یجعل من المال علی المسابقه په مسابقه او مقابله باندې چې کم مال او انعام چاله ورکول شي دغه له سبق وای یعنی مقابله باندې پیسې نشته الا فی نسل مگر په غشو کې چې د غشو مقابله کوي د جهاد د پاره تیارې وي تدریب وي او حافر یا په اسونو باندې منډه وي او خف یا په اوخانو باندې منډه وي نو په دې دریو سیزونو کې اجازه شته چې مقابله دی پیوشي پاغي باندې دي پیسې او مال چاله ورکړي شي نو د پکې ذکر کل او جناح یا په وزرو کې چې مارغان زغلي را زغلي او هغه الوزي نو پاغي باندې وي داغه د خوشحالولو د پاره په حدیث کې دا لفظ سیوا کو بیا یغو شړلو او حکم یو کو چې دا ټول مارغان او کونتر مونتر یلالي کوي دی ظالم لو ګوره کما چرته دي سره لوب نه کولې د په نبی صلی الله علیه وسلم دروغ لې جوړول والذي يتعلق بحال المروي وهو الغالب او هغه امور چې داغه تعلق د روایت د حالت سره یې نو یغه غالب دی چې د روایت نه معلومیږي دغه خو شاذ او نادر چې په ځان باندې اقرار وکي یا ما ينزل منزله الاقرار وي حکم چې د متن نه معلومیږي نو غالب دی فاهل الحديث كما قال ابن دقيق العيد كثيرا ما يحكمون بذلك محدثین ډېر کرته حکم لګی په دې باندې باعتبار امور ترجع الى المروي والفاظ الحديث په اعتبار د هغه امور چې دا غي رجوع روایت لکېږي او د حدیث الفاظ لکېږي قال د ابن دقیق العید ویلی دی وحاصله يرجع الى انه حصلت لهم لكثرة محاولة الفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم هيئة نفسانية او ملکة يعرفون بها ما يجوز ان يكون من الفاظ الرسول صلی الله علیه وسلم وما لا يجوز ان يكون من الفاظه ابن دقیق العید وی چې محدثینو چې د نبی له صلوات و سلام د الفاظ سره د دې ډېر ممارسه او تجربه شوي وي نو دغه الفاظ د دې په خله باندې ډېر راضي بار بار ذکر کیږي نو د دې یو هيئت نفسانیه او یو ملکه وله حاصله شوي چې په هغې سره دی دا تمیز کول شي چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام خبرې دي او دا نه دي نو د دې د وجې نه دی په یو متن او حدیث باندې دا حکم لګی چې دا یشبه کلام النبوه وهذا لا یشبه کلام النبوه دا کلام د نبوت دی او دا کلام د نبوت نه دی وقال ابن الجوزي واعلم ان الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم منه وينفر منه قلبه في الغالب ابن جوزي رحمت الله عليه وی په شچ د حدیث منکر دا غي د وجنه د طالب العلم دا سرمن داسي ويخت په ودريږي غوني غوني شي او دا زړه د دین نفرت کوي ځکه د ده د احادیثو د نبی علیه صلات وسلام سره کثرت ممارست وي او د ده په جبه باندې د هغې کثرت دوران وي بار بار پې راځي نو د طالب نه مراد هغه طالب دی چې د حدیثو طالب وي چې همیشه د احادیث د نبی علیه صلات وسلام اوري او د قلب نه مراد قلب د محدث دی چې دغه مشغله حدیث وي د هر چا قلب نه دی هر طالب ته نه مراد نه دی ومن القرائن هنا ما يلي دغه قرائن څه دي ان يكون مناقضا لنص الكتاب چې دا حدیث مناقض وي د نص د کتاب الله او السنه المتواتره یا د متواتر سنت سره داسې حدیث ذکر کی چې د کتاب الله سره تناقض راغلی یا د متواتر سنت سره او الاجماع القطعي یا د قطعي اجماع سره تصادم راغلی وفي تقييده السنه المتواتره احتراز من غير المتواتره دې سنت سره چې قید د متواترو لګولو نو احتراز راغی د دې د غیر متواترنه فقد اخطأ من حكم بالوضع بمجرد مخالفه السنه مطلقه بشک وي خطا شوی دی هغه څوک چې حکم بالوضع کوي د صرف مخالفت د وجنه کله به ظاهرا ستا په ذهن کې را دي چې د مخالفت داغي سره ده خو ته به عام او خاص نه پیژني ته به مطلق او مقید نه پیژنې ته به ناسخ او منسوخ نه پیژنې نو د متواتره د قید چې ولګولو د غیر متواتره نه په احتراز راغی ومن ذلك احاديث تحديد عمر الدنيا بزمن معين هغه احاديث دي چې پاره کې د دنیا د عمر تهدید راغلی په یو معین زمانی باندې بعضی وای چې لس زره کاله به زر کاله به دو زره کاله به نو دا د قران کریم د صریحي نصوص مخالف دي وقد جاء في كتاب الله تعالى استئثاره وحده بعلمها قران کریم کې راغلي دي چې الله رب العالمین د دې علم ځان پورې خاص کړی دی چې په اسماء او القاب سره د اور نه بچ کېدل نشته نجات به ملاويږي په ایمان او عمل صالح سره دویم الافراط بالوعد الشديد على الامر اليسير او بالوعد العظيم على الفعل اليسير د حدیث د متن وضع به تعالی څنګه معلومیږي چې پاغي کې په معمولی کار باندې یو لوی وعید راغلی وي یا یو لوی وعده په معمولی کار باندې راغلی کدا معمولی کار دی وکړو طالب دومره دومره اجر ملاویږي کدا معمولی کار دی وکړو دومره دومره سزا به در ملاویږي نو د دینم اهل علم دا وایي چې دا علامه د وضع د په حدیث کې دریم نمبر ان یخالف العقل ولا يقبل تاویلا چې یو حدیث داسې وي چې هغه د صحیح عقل مخالف وي او تاویل نه قبلي لانه لا يجوز ان يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل ځکه عقلا دا جایز نه دي چې شریعت ته پاغه سباندې راتللو کې چې یاد د مقتضا د عقل مخالف وي ځکه شریعت د عقل سلیم موافق دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په دې مستقل تصنیف هم کړی څلور جلده کې درء تعارض العقل والنقل او دا نتیجه ذکر کړي چې حدیث صحیح ثابت دی نو د عقل سلیم سره به د تناقض او منافات ناراضي او کنه عقل سلیم نه نو د د به صحیح نص سره تعارض ناراضي یا به عقل سلیم نوي یا به نص ثابت نوي حکم روایت الموضوع د موضوع روایت حکم څه دی هغه چاله چې اغله حالت معلومي که په هر معنا کې دا راغلي که په فضایلو کې وي که په احکامو کې وي چې څوک بیانې دومره اجازه ورلشته چې هغه به ورسره دا ذکر کوي چې دا موضوع او درو حدیث دی او کنه دا ورسره نه ذکر کوي نو دا کار حرام او ناروا دی دی لوی مجرم دی ويمكن أن يستدل على ذلك بما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه وی ممکن ده چې دلیل نیوي شي د ابن صلاح په دې خبره باندې په حدیث د مسلم کوم چې په مقدمه د صحیح کې راوړل دی په کومه خبره باندې چې د دې بیانول سدي حرام دي چې کله ورسرته دا نه ذکر کې چې موضوعي دی عن سمرة بن جندب رضي الله عنه والمغيرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث يرا انه كذب فهو احد الكاذبين يا احد الكاذبين چا چې زمانه یو حدیث بیان کو چې پاغي دا خیال او ګمان کې دی شي چې دا دروغ روایت دی نو دیم په دروغجنو کې یو دروغجن دی یا دیم په هغه دوو دروغجنو کې یو دی یو هغه کس دی چې دا حدیث دروغ جوړ کړي او دویم دا کس دی چې دا بیانوي یعنی علاوه د دې نه چې دا خبره دله ثابت وي او نه بیانوي هغه حدیث چې پاغي ګمان کې دي شي چې دروغ وي او بیا چې دله پته چې دا د دروغ د ګمان خبره نه دی یقین خبره وي نو بیا خو دا غي نورم دغنه ګنا دا وعید دی لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدث بذلك مشاركا لكاذبه في وضعه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا محدثم شریک ګرځول دا دروغجن په وضع الحدیث کې چا چې دروغ ویلی نو هغه خو خود مجرم دی چی دا کوم کس بیانی حدیث او دی دا نه وای چی دا موضوع روایت دی نو دی هم دا غ سره په ګناه کی شریک دی ثم نقل عن الامام مسلم في مقدمه صحيحه انه قال بیا د امام مسلم نه نقل کړي چې په مقدمه د صحیح کې ویلي اعلم ان الواجب على كل احد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وي پوهشه چې واجب په هر غچا باندې چې دی دا خبره پیژني چې صحیح روایات د ضعیف نه جدا کی وثقات الناقلین لها من المتهمین او چې کم ثقه راویان دي دا د دغه متهمین او د مجروحین نه جدا کی نو په د باندې سو واجب دي الله يروي الا ما عرف صحه مخارجه دا چې د روایت نه نقل کوي مګر د هغه احادیثو چې داغه د مخارج او صحت د معلوم وي چې دا حدیث صحیح دی قال حافظ ابن حجر وی وکلامه موافق لما دل عليه الحديث المذكور امام مسلم دا کلام موافق دی په هغه خبره باندې چې حدیث مذکور په هغه دلالت کوي حدیث مذکور څه دی من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين يا احد الكاذبين اصناف الوضاعين د وضاعين او دروغجنو اصناف سور دي کم دي وي هناك قوم تعمد الكذب الصريح في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن تصنيفهم إلى ما يلي و یو قوم چې هغه دا قصد او اراده کړې وه چې صراحتا دروغ دی وي په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو د دې تصنیف او تقسیم دی اقسام له ممکن نه پنځه اقسام مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي الصنف الاول رومبنه صنف او قسم الزنادقه دا زنادقه دي منافقان چې ظاهرا به ځان مسلمان سرګندولو خو په باطن کې بدا کفارو د دین دشمنان بو الذين حملهم على الوضع الاستخفاف بالدين چې دای باندې باعث د وضع څه شو چې د دین لسپک قتل ټوکی ورپورې کولی حتی قال حماد بن زید حماد ابن زيد رحمه الله ويلي وضعت الزنادقة على النبي صلى الله عليه وسلم 14 ألف حديث زنادقه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سوار لزر احادیث د ځانه جوړ کړی دي ومن هؤلاء محمد ابن سعید المصلوب یو په دغه کې دا محمد ابن سعید المصلوب کذاب راویو الذي روا چې هغه دا روایت نقل کړو انا خاتم النبیین لا نبی بعدي الا ان یشاء الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې زه د انبیاو اخیرنې پیغمبر یم خاتم النبیین یم زمانه پس بل پیغمبر نشته دا جمله سی وکړه الا ان یشاء الله مگر کدا الله خو خشی الصنف الثاني په دغه وضاعینو کې دویم قسم اصحاب الاهواء کالخوارج والروافض ومن عمل بعملهم من متعصبي المذاهب په دې کې وای مبتدعين دي لکه خوارج شول روافض شول او چا چې د دې پشان کار کړی دی په اصحاب المذاهب کې چې کوم متعصبین دي د خپل مذهب تعصب کوي نو د ځانه د خپل مذهب د پاره احادیث جوړ کړي دي مصنف رحمت الله علیه دلته کې خوارج د مثال په تور ذکر کړ خو اهل علم وایي چې د خوارج څخه اثر او دور په وضع الحديث کې نو دکتور عمر فلاته رحمت الله علیه کتاب لیکل دی په دو جلد کې زخیم کتاب دی الوضع فی الحديث نو پاره کې د خوارج ذکر چې کوي د خوارجو په وضع الحديث کې صدور او اثر نشته ځکه دی ګناه لا د کفر برابر وای چې ګناه ګناه کبیره دا مخرج عن المله ده په دې سره انسان د دین نوزي د مسلمانۍ غنوم د نه سلب کیږي نو حدیث خو عظیمه ګناه ده دی بزان ساتلو دی احتیاط کولو په دې باب کې نو مصنف رحمت الله علیه چې کوم نسبت خوارج لکړه د خوارج صدور نشته په وضع الحديث کې البته روافض په کې ډېر غټ کار کړی دی او کم چې متعصبین د مذاهب دي د اهل علم بیا د هغې ډېر مثالونه ذکر کړي چې د ځانې د خپل مذهب د پاره کم روایات جوړ کړي دي الصنف الثالث من حمله الشره ومحب ومحبة الظهور على الوضع من رق دينه من المحدثين دریم کې سماغه ده چې هغه خپل تکبر په د باندې باعث جوړ شوی او د د پزړه کې دا محبت چې د په خلکو باندې ځان اوچت حساب کیه نو د ځان احادیث به جوړول د چا په دین کې چې بارک و... یعنی بارکواله او د محدثینو نه یعنی دین قوی نو فیجعل بعضهم للحديث الضعيف اسنادا صحيحا مشهورا نو بعضی بعد ضعیف حدیث د پاره یو اسناد صحیح مشهور ذکر کو متن به د ځانه جوړ کو یا ضعیف متن به ورلا اغي سره پیوس کو کمن يدعي سماع من لم يسمع وهذا داخل في قسم المقلوب لکه څوک چې داوه د سماع د هغه چا کوي چې دا غنه سماع نه وي ثابته او دا په قسم د مقلوب کې داخل دی مونږ هلته ذکر کړو چې د مقلوب او د موضوع په منځ کې سم مناسبت او تعلق دی نو کوم وضع کوم قلب چې د اغراب د پاره شوی هلته ذکر شول دا په موضوع کې داخل دی الصنف الرابع سلورم قسم د وزاعینو من حمله على ذلك التدين الناشئ عن الجهل د د هغه دینداری ده چې د جهل د وجنه د کوم دینداری راغلی وي نو دا په باندې باعث جوړ شوی د ځان احادیث جوړی لکه بعض متصوفه او به حدیث جوړول او دی بوي چې دا مونږ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروغ نه وایو د اغې د پاره دروغ وایو دا غي دین له خلک را بلو را نږدې کیږي نه نو د سورتونو فضائل به يې د ځانه جوړول، د نيکو اعمالو فضائل به يې جوړول چې فلانی عمل دې وکړو دومره اجر به يې. الصنف الخامس پنځم قسم اصحاب الاغراض الدنيويه د دنیوي اغراضو لپاره بعضې خلکو دا کار کولو کالقصاص والسوال فی الطرقات لکه هغه قصې بیانونکي او په لارو کې چې سوالونه د خلکو نه کوي او اصحاب الامراء او کم چې د بادشاهان وغه مرګري او دربارونو له بورغل نو دا غي د پاره به حدیث ذکر کول لکه مخکې مثال ذکر شو د چا د غیاث ابن ابراهیم چې مهدی خلیفہ له د ځان حدیث کې جمله د جناح اضافه کا وامثله ذلك كثيره ومنها قصه غياث ابن ابراهيم المتقدمه مع المهدي د دې وي ډېر مثالونه دي، مخکې د غياث ابن ابراهيم هغه قصه د خليفه مهدي سره ذکر شوه. اهم الكتب المصنفه في الموضوع اهم کتابونه چې په دې موضوع کې لیکل شوي دي تنقسم المصنفات في الموضوع الى قسمين په موضوع حدیث کې د مصنفات تقسیم دوو قسمونو لکېږي القسم الاول مصنفات في اسماء الوضاعين